بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند له لارې د خپرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسې په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي قدرمن اوریدونکو زموږ د نننۍ خپرونې موضوع د انبیا علیهم الصلاة وسلام د بعثت او د رالیږلو مقصد یعنی رب العزت ولې انبیا علیهم الصلاة وسلام مبعوث کړل په پیغمبري باندې الله رب العزت ولې موږ ته قرآن کریم راولیږه په مخکې خپرونه کې تاسې واوریدل هغه انسان چې په دنیا کې ګناهونه کوي نو هغه ته خامخا نقصان رسیږي عمده نقصان یې دا و چې د هغه سره به د الله ملګرتیا ختمیږي ولیکن الله په خپلو بندګانو باندې رحیم ذات دی مهربان ذات دی نو الله غواړي چې بندګان د ګناه نه بچ شي د ګناه نه محفوظ شي نو په دې وجه الله رب العزت د انبیا علیهم الصلاة والسلام د بعثت سلسله شروع کړه په انبیا علیهم الصلاة وسلام باندې د آسمان نه کتابونه نازل کړل او د کتابونو د نزولو مقصد هم صرف دا و چې انسان د ګناهونو نه بچ شي او خپل ځان د دې عظیم نقصان نه وساتي همدې مقصد دپاره الله رب العزت آخري پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیغمبري باندې مبعوث که هم د دغه مقصد دپاره د قرآن کریم په شان عظیم و شان کتاب رب العزت نازل که او بیا رب العزت په خپل کلام کې په مختلف اندازو سره په مختلفې طریقې سره موږ ته بیانات کړي دي انسان د ګناه نه بچ شي کله الله رب العزت انسانانو ته د جنت حالات اوروي او دوی ته ترغیب ورکوي چې د ګناهونه پرېږدئ نو جنت کې به داسې قسمه نعمتونه تاسې ته میلاویږي ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هسې نعمتونه چې نه به سترګو لیدلي وي تر اوسه او نه به غوږونو اورېدلي وي او نه به د چا په زړه کې ګرځېدلي وي همدارنګه الله رب العزت کله انسانانو ته په خپل کلام کې د جهنم دردناک عذاب ذکر کوي او د دې نه ویروي چې خبردار ګناهونه پرېږدئ ګناهونه پرېږدئ او که تاسې په ګناهونو کې مبتلا شئ نو دې سخترین عذاب سره به تاسې مخامخ شئ کله الله رب العزت په خپل کلام کې د تیر شوو قومونو حالات او واقعات موږ ته بیانوي او موږ ترې ویروي چې وګوره ای انسانه هغه قومونه چې ستانه په هر اعتبار سره ښه ول د مال او د دولت په اعتبار سره د صنعت او د تجارت په اعتبار سره د قد و قامت په اعتبار سره ستانه ډیر ښه ول خو کله چې هغوی د الله رب العزت د اوامرو او د حکمونو نه سرغړونه وکړه تل لپاره په طغیان او په بدبختی کې مبتلا وي نو ستا حال به هم هغه وي کوم چې د هغوی شو همدارنګه د الله کلام کله د هغو نعمتونو ذکر موږ ته کوي چې د انسان باندې د پرله پسې د باران په شان راوریږي هغه نعمتونه انسان ته وریادوي چې شاید دا انسان په دې نعمتونو باندې فکر وکړي او د الله نافرمانی پرېږدي ځکه چې په دنیا کې اکثر دا کیږي چې د خپل محسن نافرمانی نشي کولای د هغه خبره منل کیږي چا چې تا سره احسان کړی نو رب العزت هم د خپل نعمتونه تا باندې چې کړي په خپل کلام کې ذکر کوي چې دې نعمتونو ته متوجه شي او د الله نافرمانی پرېږدي به هر حال قرآن عظیم په مختلف انداز کې په مختلفو طریقو انسان ته د الله تعالی د نافرمانیو نه د بچ کولو کوشش کړی خو دا ټولې طریقې خو نشي بیانېدلی صرف زه تاسو ته به یو څو طریقې بیان کړم په دنیا کې چې کله یو مجرم جرم کوي او د چا په کتلو سره د جرم ارتکاب نشي کولی چې کله غلا کوي الله دې موږ وساتي کله بدعملي او بد اخلاقي کوي د چا په لیدلو سره کار نشي کولای نو الله رب العزت په قرآن کریم کې انسان ته د دې ښودلو کوشش کړی چې انسانه ته چې کله هم زما نافرمانی کوې زما حکم ماتوې او د جرم ارتکاب کوې نو که د دې جرم پټ ساتلو دپاره په زرګونو کوششونه هم وکړې د کور دروازې بندې کړې کړکیا مې بندې کړې نو د خپل دا جرم د دنیا د خلکو نه د حکومت نه د خپل مور و پلار نه او د خپل قوم نه د خپل عزیزانو او خپلوانو نه خو به دا جرم پټ کې خو ما چې ستا د څارنې لپاره کوم جاسوسي نظام جوړ کړی ته زما د دغه جاسوسي نظام نه دا جرم هیڅکله نشې پټولی الله وایي چې زما دا جاسوسي نظام څلېرویشت ساعته ستا نظاره کوي ستا څارنه کوي الله رب العزت دا څلور څیزونه موږ ته په خپل کلام کې بیان کړي دي اول هغه څیز چې کوم د انسان څلېرویشت ساعته څارنه کوي او د انسان نګراني کوي هغه پخپله د الله رب العزت ذات دی پخپله الله رب العزت څلېرویشت ساعته د انسان څارنه کوي زموږ ایمان دی چې الله په هر ځای کې هر وخت کې حاضر او ناظر دی انسان د ټولو کایناتو د طاقتونو نه خپل ځان پټولی شي خو د خپل خالق د خپل مالک نه ځان هیڅکله نشي پټولی او د کور دروازې او کړکۍ بندې کړئ په دې خیال چې اوس موږ د دنیا هیڅ طاقت نشي لیدلی یاد وساتئ تاسو خپل ځان د پوره کایناتو نه پټولی شئ خو د خپل خالق د خپل پیدا کوونکي نه خپل ځان هیڅکله نشئ پټولی کله چې تاسو درې کسان یئ نو څلورم تاسو سره الله دی او چې کله تاسو څلور کسه یئ بیا هم د ده سره ناستو خلکو ته د دې د خیانت معلومات نه کیږي خو الله رب العزت فرمایي یعلم خائنة الاعین ستاسو نظر په غلط ځای باندې پریوځي خو د هغه نه مخکې د الله رب العزت نظر هلته پریوتی الله د ستاسې د هغه سترګو په خیانت باندې هم عالم دی ورپسې الله څه وایي وما تخفي صدور د سترګو معامله خو بیا هم ښکاره ده الله رب العزت خو ستاسو د سینو په پټو رازونو باندې هم خبردار دی نو الله رب العزت تل لپاره زموږ څارنه کوي څلېرویشت ساعته هغه حاضر او ناظر دی په هر ځای کې چې موږ او تاسو یې هغه زموږ څارنه کوي د رب العزت نه ګناه هیڅکله نشو پټولی نو الله انبیا راولیږل الله کلام نازل که د دې دپاره چې د دې نه موږ خبر کي چې الله تاسو سره دی الله څلېرویشت ساعته تاسو څاري تاسو د ګناهونو نه ځان بچ کړئ دویم هغه شی چې څلېرویشت ساعته انسان څاري هغه کرامو کاتبین دي د هر انسان په دواړو اوږو باندې الله رب العزت دوه فرښتې کینولې دي چې دا څلېرش ساعته د انسان څارنه کوي په دنیا کې چې څومره انسانان وي کرام کاتبین فرشتې به د هغوی دوه چنده وي په راسته اوږې باندې ناسته فرشته د انسان نیک اعمالونه لیکي او کومه فرشته چې د ستا په چپه اوږې باندې ناسته ده هغه د ستا بد عملونه لیکي او د دې په لیکلو سره د انسان عملنامه تیاروي او د قیامت په میدان کې چې کله انسان ته د اعمال نامه پیش نو انسان چې دا وګوري بېخیاله به یوه چیغه ووهي او وبه یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها افسوس دا څنګه کتاب دی دا څنګه عملنامه ده چې ده زما هیڅ قسمه ګناه نه ده پریښې نه یې وړه ګناه پریښې او نه یې لویه ګناه پریښې په دې کې څه ګناهونه داسې هم و چې دا ما داسې پټ کړي و چې زما نه بغیر د کائناتو هیڅ یو کس ته معلوم نه و هغه ګناهونه هم په دې کې لیکل شوي دي او انسان به دا آرزو او دا هیله کوي او وایي به یا لیتنی لم اوت کتابیه ولم ادر ما حسابیه یا لیتها کانت القاضیه ما اغنا عنی مالیه هل لک عنی سلطانیه څومره ښه به وه چې ما ته زما اعمالنامه نه وه راکړ شوې ما ته دا خبر هم نه وای چې زما حساب څه شی دی څومره به ښه وای چې مرګ یعنې ړومبنی زما خاتمه کړې وای افسوس چې زما مال زما نه هیڅ دفاع ونه کړه ما ته په کار رانغی او زما پادشاهي چې په دنیا کې وه هغه هم زما نه ختمه شوه نو الله رب العزت کرام کاتبین تا باندې مسلط کړي چې د ستا د ټولو اعمالو څارنه په څلېرویشت ساعته کې وکړي الله رب العزت انبیا علیهم الصلاة وسلام په پیغمبري باندې مبعوث کړل الله رب العزت په انبیا علیهم الصلاة والسلام باندې کتاب نازل که هغه د دې دپاره چې مسلمانان د دې نه خبر شي چې الله رب العزت ستاسو په اوږو باندې ملائکې کینولي هغه څلېرویشت ساعته د ستاسو څارنه کوي او تل لپاره د ستاسو نیک اعمال او بد اعمال لیکي نو د الله نه ویرېږئ د الله په حضور کې به پیش کیږي دا ستاسو اعمالونه تر څو تاسو د ګناهونو نه بچ شئ او درېیم هغه څیز چې د انسان څارنه او د انسان نګراني کوي هغه د انسان خپل اندامونه دي انسان خو په دنیا کې خپل اندامونه خپل ګڼي او په خپلې رضا سره استعمالوي انسان دا ګڼي چې سترګې زما خپلې دي څنګه چې غواړم هغسې به استعمالوم غوږونه زما خپل دي څنګه چې غواړم هماغسې به استعمالوم لاسونه او خپې زما خپلې دي څنګه چې غواړم هماغسې به استعمالوم خو معلومات به هلته کېږي کله چې په دې کې زوال شروع شي معلومات به هلته کېږي چې کله په دې کې زوال شروع شي چې کله دې د سترګو دید او نظر کم شي او د اوریدلو طاقت دې کم شي په لاسونو کې دې رپېدل شروع شي چې د چای پیالې هم نشي نیولی او بیا خبره د عقل په کمیدو کې شروع شي چې عقل دې هم کم شي نو دا ټول څیزونه به هلته وې ووایه چې دا زما نه بلکې دا بل چا ماته راکړي ول اوس خو یې خپل ګڼې چې سترګو دید دې کم شي د غوږو اورېدل دې کم شي په عقل کې دې زوال راشي په لاسو کې دې رپېدل راشي نو بیا به هلته پوهېږي چې دا زما نه ول د الله ماته راکړي ول به هر حال قدرمنو اورېدونکو دا اندامونه د الله رب العزت جاسوس دي چې دا څلېرویشت ساعته د انسان څارنه کوي او په دې کې الله رب العزت داسې طاقت ایښودلی چې انسان کوم عمل کوي هغه اندامونه په خپل ځان کې دا ذخیه کوي او محفوظ ساتي د قیامت په ورځ به د الله رب العزت په حضور کې دوی خبرې کوي او الله رب العزت به په دوی کې د خبرو طاقت پیدا کوي دا اندامونه به د انسان خلاف شاهدي ورکوي سترګې به شاهدي ورکوي چې موږ د فلانی فلانی غلطو څیزو کتلو دپاره استعمال کړو ټوله ورځ به یې بدو بد نه فحشا کتله منکرات به کتل او غیر محرم ښځو ته به کتل د الله رب العزت د کلام د لوستلو دپاره به موږ نه استعمالولو غوږونه به د الله په دربار کې دا شاهدي ورکوي چې موږ به د موسیقي د اورېدلو دپاره استعمالېدلو خو د قرآن او د دین د خبرو اورېدو موقع به هیڅکله موږ ته نه راکول شوه د قرآن پاک د تلاوت او د الله رب العزت د ذکر نه موږ محروم ساتلی شوي دا به د الله په حضور کې شاهدي ورکوي الله دې په موږ رواني رحم وکړي نو خلاصه دا چې ټول اندامونه به د انسان خلاف ګواهي او شاهدي ورکوي الله رب العزت په درویشتمه سپاره کې په صورت یاسین کې د دوو اندامونو د ګواهي ذکر کړی دی چې فرمایي الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما کانو یکسبون د قیامت په ورځ به الله وایي چې د مجرمانو په ژبه باندې مهر ولګوو ژبه به خبرې نه کوي دا یو ټوټه غوښه چې په دنیا کې په خبرو کولو باندې نه ستړې کېدله په دې ژبه باندې به مهر ولګي خبرو به پاتې شي و تکلمنا ایدیهم او د مجرمانو لاسونه به موږ سره خبرې کوي پروردګار وایي و تشهد ارجلهم بما کانو یکسبون او د دوی خپې به شاهدي ورکوي د هغو عملونو کوم چې انسان په دنیا کې کړي دي همدارنګه رب العزت په څلېرویشتمه سپاره کې په آخري رکو کې د دوی سترګې او د دوی څرمن او د دوی پوستکی ګواهي او شاهدي ورکوي وقالو لجلودهم لما شهدتم علینا او دا مجرم به خپل بدن او د هغه اندامونو ته خبرې کوي او وایي به ورته لما شهدتم علینا تاسو زما خلاف ولې شاهدي ورکړه ما خو په دنیا کې ټول ګناهونه ستاسو مزو او ستاسو خوندونو دپاره کول نن تاسو زما خلاف ګواهي او شاهدي ورکوئ نو دا اندامونه او د بدن څرمن به مجرم ته جواب ورکي قالو انتقنا الله الذي انتق كل شيء نن خو موږ ته هغه ذات د خبرو طاقت راکړی دی کوم ذات چې هر سیز ته د خبرو طاقت ورکړی دی نو الله موږ ته دا طاقت راکړی دی په صحیح مسلم کې د حضرت انس رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه و کرام په مجلس کې په خندا شو او په ښکاره محفل کې د خندا څه خبره هم نه وه شوې نو صحابه و کرامو ته تعجب وشو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله د صحابه و کرامو نه پوښتنه وکړه چې تاسو پوهیږئ چې ما له ولې خندا راغله ولې مې وخندل صحابه و کرام ورته وفرمیل الله و رسوله اعلم الله او د هغه رسول ښه پوهیږي موږ نه پوهیږو چې تا ولې وخندل نو محمد رسول الله وفرمیل یعنې ما ته په هغه خبره باندې خندا راغله چې کوم بنده د حشر په میدان کې خپل پروردګار سره کوي بنده به عرض وکړي چې الله ای الله زه د خپل ځان خلاف د هیچا ګواهي او شاهدي نه منم ټول زما دښمنان دي تر کوم وخته پورې چې زما بدن زما په خلاف شاهدي او ګواهي مې ورکړي نو الله رب العزت به ورته وفرمایي کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا نن کفایت کوي تا لره د ستا نفس چې هغه د ستا په ضد باندې او ستا په خلاف باندې شاهدي درکړي نو حسابوئ نو د انسان په ژبه باندې به الله مهر ولګوي او ټول اندامونو ته به د خبرو کولو طاقت ورکړي نو دا به د انسان خلاف ګواهي شروع کړي چې کله د ګواهی نه فارغ شي د شاهدي نه نو د انسان ژبه به دوباره الله رب العزت په خبرو باندې شروع کړي او په غصه کې به هغو ته ووایي بعدا لکن وسحقا فعن کن انا ضل تاسو دې برباد شئ ما خو ستاسو په وجه په دنیا کې جنګونه کول او په دنیا کې هم ستاسو د سهولت په خاطر او ستاسې د مزو په خاطر ما د خپل رب نافرماني کړې وه الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي نو الله د دې دپاره پیغمبران راولېږل د دې دپاره کتابونه راولېږلل تر څو چې د دې حالاتو نه موږ خبر کړي چې تاسو باندې به په آخرت ورځ کې ستاسو اندامونه شاهدي او ګواهي ورکوي پرېږدې ګناه ځان د ګناهونو نه بچ کړئ څلورم څلورم څیز چې د انسان څارنه کوي هغه ځمکه ده او په ځمکه باندې جوړ شوي کورونه دي او د دې کورونو دیوالونه دي دا ټول د الله رب العزت مخلوق دی او د آخرت په ورځ به شاهدي ورکوي د ځمکې په کومه حصه او په کوم ځای کې چې یو انسان یو کار وکړي که ښه وي او که بد وي دغه کار د ځمکې دغه حصه او ټکړه او د کور دیوالونه په خپل ځان کې محفوظوي او د قیامت په میدان کې به د الله رب العزت په دربار کې دا پیش کوي رب العزت به دې ته د خبرو طاقت ورکوي د ښو اعمالو ګواهي او شاهدي به ورکوي او د بدو اعمالو هم په دې وجه زموږ علماو لیکلي دي چې د اخترونو منځونو دپاره چې کله راځئ نو د راتلو دپاره یوه لاره غوره کړئ او د تلو لپاره بله لاره چې د انسان د نیکو ګواهان زیات شي د ځمکې په کومه حصه چې کم قدم راځي د هغه حصه به د ده عمل ګواهي ورکوي او په دې وجه زموږ علماو لیکلي دي چې کوم ځای کې فرض ادا کړئ نو سنت او نوافل د هغه نه بل ځای کې ادا کړئ چې د انسان د نیکو ګواهان او شاهدان زیات شي کوم ځای کې چې تاسې سجده کوئ هلته تنګ ږدئ هغه ځمکه به د آخرت په ورځ د الله په حضور کې شاهدي ورکوي به هر حال قدرمنو اوریدونکو خلاصه دا شوه چې ځمکه او په ځمکه باندې جوړه شوې آبادي کورونه د انسان څارنه کوي چې کله ځمکه وجړقول شي یعنې زلزله راشي په هغې باندې او په ځمکه کې چې څومره خزانې خښې دي هغه بهر را وباسي نو انسان به په تعجب سره وایي چې په دې ځمکه کې څه وشو ورپسې رب العزت فرمایلي یومئذ تحدث اخبارها بان ربک وحالها ځمکه به په دغه ورځ ټول خبرونه او ټول حالت هم بیانوي کوم چې په دې تیر شوي دي بأن ربک او حالها ستا رب به دې ته د ویلو حکم ورکړی وي چې په ځمکه باندې دې څه کړي نو څلورم هغه څیز چې د انسان څارنه کوي څلېرویشت ساعته د انسان په څارنه باندې بوخت دی هغه ځمکه ده او په ځمکه باندې جوړ شوي کورونونه او د کورو دیوالونه دي چې د الله رب العزت په دربار کې هغه عملونه چې تا کړي دا به ټول رب العزت ته پیش کوي نو الله موږ ته پیغمبر راواستوه الله رب العزت په پیغمبرانو باندې کتابونه نازل کړه د دې نه د دې لپاره چې دغه حالت نه موږ خبر کړي چې ای مسلمانه ګناه پرېږده د الله د اوامرو نه سرغړونه پرېږده فحشا پرېږده منکرات پرېږده که نه د ستا اندامونه او هغه ځمکه چې ته پرې ګرځېدلی دا به د آخرت په ورځ د الله په دربار کې د ستا خلاف شاهدي ورکوي او رب العزت خو به دې په هر ځای کې ویني او هغه کرام الکاتبین ملائکې چې ستا په اوږو ناستې دي هغه هم تل لپاره ستا څارنه کوي ستا نیک عملونه هم لیکي ستا بد عملونه هم لیکي او د آخرت په ورځ به ټول د یو کتاب په شکل ستا مخې ته پیش کیږي او ته به یې پخپله لولې نو قدرمنو اوریدونکو الله دې موږ ته توفیق راکړي چې تل لپاره نیکو عملونو ته مخه کړو او د بدو عملونو نه ځان وساتو چې الله رب العزت زموږ آخرت خراب نه کړي راشئ رب ته متوجه شئ د الله کلام ولولئ د رسول الله حدیث ولولئ په خپل کورنیو کې د الله او د الله د کلام نظام قایم کړئ تر څو عزت د دنیا او د آخرت زموږ او ستاسې په برخه شي او هغه د آخرت رسوایی او بېعزتي نه الله رب العزت موږ محفوظ وساتي تل لپاره الله ځان سره وګڼئ الله د خپل مرګړی وګڼئ الله حاضر او ناظر وګڼئ الله د ستاسې د غاړې د رنګ نه تاسو ته نږدې دی د هغه نه حیا وکړئ ګناهونه فحشا او منکرات پرېږدئ په دې هیله